بل لیک کې محترم ملاباز پوښتنه کې وایي چې که یو سړي څو لمونځونه قضا کړل یعنې شپږ لمونځونه یې قضا کړل او بیا یې قضایي راوړي خاوند د ترتیب دی او که حضراتو دا ترتیب ترتیب چې ساقطي وي په درې شي یو د هغو څخه کثرت د صلواتو چې شپږ لمونځونه قضاءن پرس بلې هغه ذیق د وقتو د زمان دی چې وقت ډېر تنګ وي قضایي و ادایي لمونځونه دواړه نه ځایوي نو به ادایي لمونځ کوې د دغه وخت قضایي به وځنډوي او بل نسیان ده چې د سړي هغه د سهار لمونځ ایر دی ماپښین لمونځ وکړي وروسته تر سلام هغه ور په یاد سي هغه د ماپښین لمونځ یې په ځان کې سي دی هغه د سهار دا به وروسته راوګرځي خو ترتیب څه ته وایي ترتیب دغه ته وایي چې اوله به قضایي لمونځ کوي دوهمه درجه به د خپل وقتي لمونځ کوي حتی که دغه قضایي لمونځ په یاد و او دا وقتي د شروع کاوه دغه وقتي لمونځ یې نشي کېږي څو چې قضایي راوه نه ګرځي د ادایي لمونځ په خپل وخت کې لمونځ دا صحت نه لري دا هغه معنا د ترتیب ده وتر هم دغه شواجب دي ترتیب غواړي خدا ستاسو په مسأله کې چې دا شپږ لمونځه قضا سوه بېرته د هغو اعاده وکړه هغه یې راوګرځول د آینده دپاره دی بیا صاحب د ترتیب ګرځي که نه ګرځي معنا چې بیا دوه لمونځه جنې قضا سوه درې جنې قضا سوه هغه به په ترتیب راوړي او که بلا ترتیبه ترتیب یې واجب دی که نه دی بعضی کتابونه حضرات زموږ د مذهب راوړي یو د هغو څه دا کوچنک کتاب نور الایزح نور الایزح کې همدا راوړي چې دا ترتیب یو پلا ساقط شو بیا نو تر پایه ساقط دی بیا د دې بعد نه راګرځي آینده یو او دوه لمونځونه قضا سوه هغه وقتي دې کوي چې سم قضایي په یاد وي هم ورته صحت لري الساقط لا يعود یو شی چې ساقط سي هغه عود نه قبلوي لاکن حضرات نور کتابونه وایي چې هغه قضایي لمونځونه چې هغه ترتیب ساقط و تا هغه کمول کمول کمول چې پنځه پاتې سوه یا څلور پاتې سوه په دغه پنځو څلورو کې هغه ترتیب د دوی بېرته واجب دی چې په دا پنځو کې اول و هغه به اول راګرځی چې دوهم دی هغه به دوهم راګرځی که دریم دی هغه به دریم راګرځی څو دوی خلاصېږي نو حضرات مسئله اختلافیه خو ده لکن ټینګه مسئله دا ده چې دا لمونځونه تر شپږ کم سوه یا دې دا شپږ ټول راوګرځول بېرته دا سړی صاحب د ترتیب دی بیا به هغه قضایي لمونځونه تر هغه وقت د مخه کوي نو بیا هغه لمونځ صحت پیدا کړي ټینګه مسئله همدغه ده والسلام